فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون دا د سورته انعام دویمه حصہ چې د یو سل او تلس آیات نه شروع شوې ده دا غي عنوان دې رد په شرک فعلی باندې په شرک فعلی باندې رد ده او شرک فعلی څه ته ویل کیږي شرک فعلی ویل کیږي تشریع قانون سازی کول دا الله تعالی په احکاماتو کې ګوتې وهل چې کوم الله تعالی حلال کړي هغه حرامول او چې کوم حرام کړي هغه حلالول چې کوم الله تعالی فرض کړي هغه غیر فرض ګرځول او کوم چې الله تعالی فرض کړي نه هغه فرض کول دغه ټول تسویل کېږي د شرک فعلی ویل کېږي چرته فعلي مطلب ګورې ما درته مخکې هم ویلي وو بیا هم درته وایم دا قطعا نه دی چې دا ګنې شرک اصغر دی شرک اصغر نه دی شرک اکبر دی دا خو عقیدی سره اعتقادي نه دی فعلی دی که عقیده نوی هم په مشرک کیږي که عقیده نوی هم په مشرک کیږي مطلب دا دی دا نه چې ګنې شرک فعلی شرک اصغر دی وړوکی شرک دی ګنې وړوکی شرک خو ریا دا داسې وړوکی شرک دی عجب دی او دا شرک دی دا دغه چې کوم دی دا شرک فعلی دا شرک اکبر دی دې مطلب دا دی چې عقیده وسره نوی هم په دې خبره باندې سکیږي کافر کیږي نو په دې شرک فعلی کې بیا په دې قسم کې او په دې حصہ کې درې بابونه اول باب تر یو سل او 15 نمبر آیات پورې چې په هغه کې رد په چا باندې په تحلیل د ما حرم الله او په تحریم د ما احل الله الله چې څه حلال کړی دی هغه حرامول او الله چې څه حرام کړی دی هغه حلالول په هغه باندې ردو او دوا عقبات تیر شو او بیا د هغه سره متعلقات چې د هغه نو په سبب کې قرآن طرف ته سو ترغیب منون کو ته بشارت او نه منون کو تاسو شه تخویف او بیا دا غي نه ورسته چې کوم دی اعلان براءت ولكل درجات مما عملوا اعملوا على مكانتكم پدې کې ورته سور کړو براءت اعلان ورته وکړو چې بس ما ستاسو نه براءت ده اوس د دې ځای نه د یو سل او شپږ دېرش نمبر آیات نه والي تر یو سل او پنځوستم آیاته پورې دا جی بل باب دی ښا دا بل باب دی په دې باب کې عنوان خوم دکل رد شرک فعلی دی البته په دې تیر باب کې چې کوم دی نو څنګه انداز او تحریم د ما حل الله او تحلیل د ما حرم الله نو په دې باب کې د دوی په بعضې رسمونو لکه د جاهلیت په بعضې قوانینو باندې رد کیږي یو پنځه آیاتونه چې کوم دي ړومبي نو په دې کې په ړومبو سو آیاتونو کې چې کوم دین او دوی څه دي د دغه دغه دی دا یو پنځو آیاتونو کې هم د دغه رسمونو چې کوم دی رد دی ښا د دغه رسمونو رد دی او بیا د اغینه پس د تر یو سلسل وختم آیات پوري بیا د یو سل یو سل وختم نه بیا دغه شروع شي دلایل عقلیه شروع شي دلایل عقلیه دي خو دې انداز بدل دی دې ته ویل کېږي دا استدلال دلایل عقلیه ما تاسو ته ویلو کله انفسي کله سماوي، کله ارضي، کله جوي، دا مختلفو طریقو سره دا دلایل عقلیه ځي او راځي. دلته چې کوم دلایل عقلیه وي دي ته ویل کېږي استدلال په مطعوماتو باندې. الله تعالی خوراکونه پیدا کړي دي، د هغې خوراکونو نه چې کوم دی نو استاد ته دلیل پیش کوي. دا خوراکونو نه برته څه پیش کړي دلیل برته پیش کړي نو په دغه کې یو سلور آیاتونه چې کوم دی هغه بیا دغه دلایل بیانېږي او پاره کې بیا دغه دو آیاتونو کې دلیل بیان شي او په دو آیاتونو کې بیا اصل کې طلب د دلیل د مشرک نه مشرک ته وای ترا ته دلیل وخایا پوه شو کنه ترا ته دلیل وخایا سبب د حرمت څه شی چې تا دا سيزونه حرام کړی او بیا دا غینه پس د محرمات اصلیه او بیان لې او بیا د یو سوال جواب دی چې دوی به سوال کوي چې توای چې خبس صرف دا سلور سيزونه حرام دي نو ولې دا دغه چې حرام دي اوخ چې حرام دي او دا واز د چې حرام ده ولې موږ د يهودو مليانو نه اورېدلې دي نو هغه جواب برازي چې هغه اصلي حرام نه دي هغه د يهوديانو د بغاوت په وجه باندې الله تعالی حرام کړیو په هغه باندې خاص حرام دي په بل چا حرام هم نه دي او هغه باندې مرستو حرام شوی دي بیا دا غینه ورستو د مشرکانو یو دلیل پیش کړي مشرکان بم بیا یو دلیل پیش کړي چې بیخي دلیل خو سره نشته خو یو دلیل ور سره شته هغه به پیش کړي او پاغي باندې برد کی او بیا د الله تعالی دلیل حجت بالغه هغه به پیش کیږي او بیا د هغه نه ورستو بیا دوی چې کله د دلیل نه عاجز شنو بیا ورته وایي ځه یو حواله خوراوړی کړي یو مولا سے خورا ولې چې دا خبره وکړي چې او دا کار چې کوم دینه څه دی دا خکه او تا خکه وای تاسو چې دا د الله تعالی حلال چې حرام وای په دې باندې دی یو مولا سے دغه راوړی د دلیل خو سره نشته د الله تعالی د کتاب نه خو نشته دی خو یو مولا سے دراشي هغه په دلیل سره خبره وکړي پوه شو کنه مولا سے دی وکړي نو هغه بارکه ته پښتنه کوي دا دغه طریقې سره د آباد دی چې خلاصې دغه دا چې سلور آیاتونو کې رد دی په قوانینو باندې او پس دا غینه بیا چې کوم دې په سلورو آیاتونو کې استدلال دلیل عقلی بیانېږي دلایل عقلیه پای کې په دوو آیاتونو کې دلیل بیانېږي او په دوو آیاتونو کې بیا دلیل د مشرک نه غواړي او بیا دا غینه ورستو بیا چې کوم دې دا غینه ورستو بیا محرمات اصلیه بیانې او د سوال جواب دی په دې ځای کې ورته د دلیل انداز داسې دی چې الله جل جلاله ورته دا دلیل پیش کوي چې ګوره په دې خبره خو تاسو عقیده لرئ چې کدا ساروی دا هم ما پیدا کړی دي ځکه ما تاسو ته ویلو چې دوی شرک په خالقیت کې نه کول ورستو براش ان شاء الله تعالی چې دوی نه به تاسو شي چې من خلق السماوات والارض نو دوی په خپل ویل یقولن الله دوی به وای الله پیدا کړی دي مشرکان د دې رد نه کوي خو مشرکان دا نه ویل چې خالقم دغه د بت تلات بابا دی نه نه هغه دا منل چې خالق زمونږ الله دی ها رازق زمونږ الله دی خو دا خبره ده چې په عبادت کې په نظرونو کې او په نیازونو کې د غیر الله دغه کولو شرکت کولو او هغه وسره شریکول لکه زمونږ دا چې نن سبا دا منی چې زمونږ خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی مشکل کشا الله دی او حاجت روا الله دی خو لیکن جمهوریت او پارلیمنت دا زمونږ مقننه ده قانون سازی به زمونږ دا کوي پوښ کنه زما دغه چې کوم دی د جماعت زندگی دا د الله د پاره ده زما د عذری زندگی دا د قام د پاره ده او زما د سیاسی زندگی چې کوم دانو هغه بیا د سره پاره ده هغه بیا د لاډ میکاله نه پاره ده نو دغه شانته تقسیم دویم کړو کنه نو الله تعالی پرد کوي چې ګوره همیشه چې څوک یو شی پیدا کی کنه هغه بل څوک نه پریږدي چې په هغه کې هغه سو کې ترمیم کی او تبدیلی پکې وکي پوه شو کنه هغه کې هغه خپل خوخه او چلی کې قانون جوړای هغه څوک په جوړای ورته چې چا دا کا دغه جوړ کړي چا دا شی جوړ کړي مثال به درکو لکه اوس داسې چې یو کمپنی نه کنه او هغه چې کوم دنه یو گاډي جوړ کړو او وی لیکل چې بای په دې د دې گاډي اصول دا ده دا گاډي چې کوم دی چې چلے نو په دې دې انداز به چلے دغه ته به ټینکی ته به تیل ورچي فلانی ځای ته به موبایل ورچي فلانی ځای ته به وبو ورچي کنه نو دا بس دغه کنه د کپلې په خوخه باندې بل چلیږي ځکه هغه کپلې دا جوړ کړي دي او تر پاسې ته وای چې نه دا خو د ما خپل گاډه دی زی په ټینکۍ کې وبا چوم پوه شو کنه او په دغه کې چې کوم دنه تیل چوم ما د وبو په ځای کې او په بل ځای کې موبلیل چوم او بس ګډ وټ چې کوم د سیستم دی جوړ کوم ته په ایمان وای دا گاډه چلیږي دا نه چلیږي نو دغه شان دلیل الله تعالی عقلی پیش کړي چې ګورا دا شی چا پیدا کړل دا خو ما پیدا کړی دی زید زید ابن عمرو ابن نفیل ورته دک ویل دغه په د مشرکانو په مینس کې هغه موحد او د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ کې هغه هغه به تم دک بیان کولو چې وخل کو دغه بیزه دا الله پیدا کړ د دې لپاره د اسمان نه باران هغه راوري پزمکه کې غیاګانې د دې لپاره هغه راځرغو نه بیا تاسو دا په نوم د غیر الله څنګه حلاله وي په نوم د غیر الله څنګه حلاله وي نو دک ذلیل وته پیش کوي ښا وجعلوا لله ګورا خلق دو قسمو کنا عربو یو قسم زمیدارو یو قسم کوچیان نو زمیدارو با په دغه کې کوم دنو په فصلونو کې غیر الله له برخه ورکولې او دغه کوم دی کوچان هغه په مالونو کې غیر الله له برخه ورکولې نو دغه دواړه ورته یادې من الحرث والانعام پیسې خور سره دور ډېر نه وی کنه چې پیسې تقسیم کړي دا نن سبانه دوه خنو نو دغه دو سیزونه ور سره نو دغه کې به څه کولې دای کې به ایسه ګرځولا نصیبا چاره پاره به ایسه ګرځو جعلوا لله د الله د پاره به نصیبا برخه ګرځولا الله ته به دا الله برخه شوخه دا مال خو به جدا خو دې دا کو سره عبارت مقدر دی ولی ولی شرکائهم نصیبا او شریکانو ته به بل ایسه مقرر کړه وی دا د فلانی بابا او د فلانی دغه چې کوم دی بوتو دا دغه پنوم شو دا دغه پنوم شو دا دغه به مقرر کړ فقالو دی بوی هاذا لله بیا به بیخی تعیین کولو خلاص نه وته داسې حساب مقرروله باقاعده لاس په فکر خو دا ودا فقالو نو وی بدوی هاذا لله دا د پاره د الله تعالی د بزعمهم ثم رئیس به مقرر ولا وی بزعمهم حسب ظنهم و اعتقادهم بس د خپل ګمان مطابق او د خپل عقیده مطابق په یویسا الله ته مقرر کړ دا د الله یې شوخه لکه څنګه چې خیال کړی قرباني غوخه مونږه تقسیمو کنه نو دا د الله برخه شو او دا د دغه برخه شو او د خپل برخه شو او دا پکې د خپل خپلوان او رشتہ دارانو برخه شو دغه شانته به دوی دا وکړ فقالو هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا بل برخه باندې به ګوت کې خو دی دا ویل دی دغه لخوا د دین ازولو دا دا د دې زمونږ شریکانو دا برخه پکې د دوی شو دا کار به وکړه دا د الله تعالی سره شرک کو دي ته شرک مالی ویل کیږي نظر د غیر الله نظر د غیر الله چې کوم د کفر د شرک ته حرام دی ښا بیخي خوړل حرام دی وها دال شرکا ان فما کان لشرکائهم نو هغه چې وی لشرکائهم د پاره د شریکانو د دوی فلا یصل الی الله نو نه رسیږي هغه الله تعالی ته الله تعالی هغه برخه نه رسی کما برخه چې د شهر لپاره مقرر شي د شریکانو د لپاره و ما کان لله او کما چې وی د لپاره د الله تعالی فهو یصل الی شرکائهم نو هغه رسیږي شریکانو د دوی ته څه مطلب درې دی د دې مطلب دا د بعض علما د دې مطلب دا څه بیانې فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله ګوره دوی چې بکما برخه دی دغه ته معبودانو ته مقرر کړ کنه نو دا غي خو خپل مين جورانو کنه نو ګوره اغي عیسی کې با دوی دی نور مسکینانو له بالکل عیسی نور کولې نه ګوره بیا به ټکر خورای او دا د دوی خاص عیسی له ګوره دی کې عیسی بل چاته ورنه کوي او کوم ایسه چې به الله ته مقرر شو نو هغه کې به کس مسکینان مسکینان پیدا کړ هغه ته به ورکړه کسه ذاتی د فاتش وکنا وی به د خیر د دا پکې ورکې دی دغه ته من جوران ته خبر ورسې لیکنه دا ورکې دی شری شریکان ته نو بیا بیا هغه شریکان ته ورکړه په دې طرز باندې یا داسې طرز باندې وای چې دا مال به تقسیمو کنه او یو دو دانی یو درې دانی چې کوم ده کنه هغه به راو خوای دی او د الله د حصې نه بلاړ چاته د شریکانو د حصې ته دی به دا ضرب غنی ذات ته پوښ کنه هغه سکه په دې باندې او دغه چې کوم دی چې کله به د شریکانو د هغه حصې نه دو سلور دانې دی خواته رالی نو زر به راواغستې وی ګوره مکه وی بیا به تکاری کوي پوښ کنه نو هغه به دې تر دغه کړی یا به دا کار به هم کوي ابن کثیر ډیر دغه لیکلی دی یو به دا کارم کو چې کما ګډه ویزا هغه به د الله د الله په نوم باندې دا کړه چې دا د الله په نوم ده هغه به چې الله لولا نو پاغي باندې به وی بسم الله و بسم الله دا الله نوم او د لاک بابا نوم دواړه به پیغستو او چې کم ګډه ویزه چې کوم دی هغه به د غیر الله په نوم باندې دغه کړه چې مطلب د لات او د منات په نوم باندې به مقرره کړه نو بیا به پاغي د الله نوم نه غستوي به الله بیا دوی خپکیږي بیا دوی خپکیږي نو بیا به دا کار نه کولو ها فما کان لله فما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله وما کان لله فهو يصل الى شرکائهم یدي مثال سمشتا مثال وګورئ کنه تاسو په موجوده نظام کې یو سپریم کورټ ته یو شرعي کورټ ته دی وی هاذا لله وهذا لشرکائنا دا زمونږ دا دا الله دی او دا د شریکانو کورټ ته خله دواړو کورټونه شته بیا که مطلب کومه مسله سپریم کورټ په فیصله وکړه هغه په شرعي کورټ کې نه چیلنج کیږي او کومه فیصله که په شرعي کورټ کې وشوه نو هغه په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي فما کان لله فهو يصل الى شرکائهم وما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله خبر اورته دي کنه ځکه د شریکانو هغه ایسه چې کومه ده کنه هغه باندې بیا دوی بد غني چې هغه بل خواوړي هغه کې بیا تاسو اختیار نشته دی او که شرعي کورټ ته غوکړه د شرعي کورټ سو فیصله چې کوم دي کنه هغه په سپریم کورټ کې چلل شوی دی او بیا هغه باقاعده ماتي شوی یو پاره کې مشهور د سود فیصله ده چې د سود په حرمت باندې په تیر دور د نواز شریف کې فیصله شوی و چې بای سود حرام دی بیا سپریم کورټ هغه فیصله چیلنج کړه او سپریم کورټ هغه فیصله ماته کړه او ترنه پوری سود روان دی ښا ترنه پوری سره سود روان دی نو دغه طریقې سره د دوی همیشه د مشرکانو دغه کاری د مشرکانو دغه کاری دوی دغه موجوده سیکولریزم چې کوم دی هغه په دې بنیاد باندې دی هاذا لله بزامهم وهذا لشرکائنا دوی سوی وای دغه چې کوم دی نو مال لله لله ومال القیصر للقیصر سچ د الله وی هغه بد الله وی الله په دغه کې کارونو کې با دغه ګوت نه وای پارلیمنت په ګوت نه وای او د پارلیمنت په کارونو کې با الله ګوت نه وای خنا اعوذ بالله خو بیا د الله پاغه کې د پارلیمنت ګوت شته تاسو ګورئ کنه هغه څنګه پکې ګوت شته ما تاسو ته وی الله تعالی مونږ فرض کړی دی روزه فرض کړی دا زکات او حج فرض کړی دی نو هغه اول دوی بل ګورا اجتماعي دین حدود او قصاص فرض کړی دي پاغه کې دوی ګوتې وای وای چې نه پدې کې ودا د الله یې سند ده هغه خدای الله نه کټ کی دا خو د عوام خو خره د عوامي نمائندګان خو خره چې څنګه قانون پدې کې جوړ کړو بس هغه قانون لبه اعتباري ها هغه قانون لبه اعتباري او وما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله تو ګورا بیا بل طرف ته چې مونږ او دسته دا فرض دي کنه کسو کې اونکي سزا به ته ملاويږي هغه کوم دوی ګوتی واله فما کان لله فهو يسلو الى شرکائهم هغه سو ګرځول هغه مباح ګرځول مونږ او د پاکستان کې کفا ار جمهوریت ملک کی دا مباح تی کچا او کړل و به کی کچا نه کول نه به کی نو دا څه چې دی په دې کې ګوتی واله فما کان لله فهو يسلو الى شرکائهم سچ دا الله او پاره کې شریکان ګوتی وای و ما کان لشرکائهم کم چې شریکانو دي فلا يصل الى الله پای کې به ګوت نه وای د دی وجنا په پاکستان کې یو بل دغه ما تاسو ته وی شرعي کوټه جوړ کړی دی کنه شرعي وفاقي شرعي عدالت ورته وای دغه وفاقي شرعي عدالت چې کوم دی نو د دنې 15 مستثنیات کړی دي چې وفاقي شریعت عدالت خو بر شریعت مطابق فیصله کوي او احکامات بر شریعت مطابق برابرۍ خو په پینځو سيزونو کې بغوت نه وي پس کې بغوت نه وي لکه وای په آئین پاکستان کې باول نمبر غوت نه وي چې آئین پاکستان کې ترمیم وکړي که په هغه کې سو هغه سره د کار نشته هغه د دایره اختیار نه بهر دی ځکه چې هغه شرکاو دی نو فلا یصل الی الله دغه رنګي وای په دغه کې بغوت نه وي د عدالتونو د نورو عدالتونو په طریقه کار کې به ګوتې نه وای چې د دا وای چې یاره د نورو عدالتونو د طریقه کار دی هم بدل شي په دې کې رضا کار نشته او په دې کې به ګوتې نه وای دریم نمبر چې کوم دی نو په ما دغه کې په مالی قوانینو کې به ګوتې نه وای خجی په مالی قوانینو کې به ګوتې نه وای لکه بیمه شو او داسې نه شو د دې سيزونو کې چې کوم دی وفاقي شریعت عدالت کار نشي لرلی څلورمه خبره دا ده چې وفاقي شرعي عدالت با په مسلم عائلي قوانين د کورني قوانين سری د طلاق مسله ده او د سم مسله ده په دې کې بل د کار نه ښه په دې کې با د د کار نه ولی ځکه چې دا د شریکانو شر نه فلا يصل الى الله او وما كان ل... وما كان لله فهو يصل الى شركائهم دوی پاغه کې ګوته وای د الله پاغه کې او هغه دې ته نه پریدي چې الله د دوی پاغه کې د الله نظام دوی پاره کې دخیل شې دي ته نه پریک دي د دوی د الله تعالی ریټ چیلنج کړي دي ګوري تاسو او چې کله ته د دوی ریټ چیلنج کې او هو په ور کې راشي او بیا وای چې زمونږ ریټ چیلنج شوی دی زمونږ ریټ چیلنج شوی دا د ریټ کافر په خبره ورسې دي کنه دا د ریټ کافری نو دا ولی تا چې د الله ریټ چیلنج کړي دی وای نه خیر دی کنه فما کان لله فهو يصل الى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله نو دغه رنگ قانون چې کوم دا ترتیب نن هم روان دی ګوره دا څه دغه شوی نه دی مشرکان د هر زمانی صرف هغه طریقې کار بدل شي نور مکه شي وی خو ما غشانت شرک چې کوم دی غکی وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون بد دغه چې دوی حکم کوي دا بد حکم دی ښا نو بد بیا منی کې نو ټوپک پم راخلی او تور بم راخلی ځکه چې من را منکم منکرن فلیغیره بيدیه دا څه ښه کار نه دی چې دوی کوي ښه او دا مه وایه چې سا اما یحکمون قرآن وایي دا مه وایه چې ته ووایه چې یاره پکې په آیین کې خو څو دفعې چې کوم دی که نه هغه اسلامي هم شته الله وایي دا هغه یې مو دغه شانتې فهذا لله به پکې ویلو هذا لله به پکې وی خو بیا هم سا اما یحکمون سره د دین چې د الله برخه پکې و خو بیا هم بد حکم دی نو دغه شانتي کستا په آئین کې یو سو دفی چې کوم د کنه هغه په دینوم باندې وی چې دا اسلامی قانون دی بیا هم سا اما يحکمون د تاتار په قانون کې هم دا خبره وا چې بعضی احکامات د چانو هغه کې راځي کنه ابن کثیر وای چې دا قد قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهوديه والنصرانيه والمله الاسلاميه بعضی احکامات پکې د اسلامی دین وو ښا د اسلام احکامات پکې وو لیکن بیا هم ابن کثیر وای و من فعل ذلك فهو کافر چا چې پاغي قانون فیصله وکړ دا سړی سره دا کافر دی یجب قتاله جنگ و سره فرض دی تر څو پورې چې الله او د رسول حکم ته واپس نشي نساء ما يحكمون دا موای چې په دې کې یو څو دفی دي لہذا دې ته بد موای لکه په دې کې ګوردام لیکلي دي چې حاکمیت اعلی الله تعالی ته حاصل دی او په دې کې دام لیکلي دي چې قران او سنت منافق قانون بنه جوړیږي دا خبرې په کې لیکلي دي لهدا بد ورته موای الله وای سره د دینه چې دوی به وای چې هاذا لله سا ما يحكمون بد حکم دی چې دوی یې کوي هاذا لله دی وای کنه دا هاذا لشرکائنا په کې چرته نه راغی نتیجه تعبید اخص ارزلی پوښ کنه یو ټکی میتیاز کوی ته وګوردا ټول کوی پلیتای کې نه پلیتای ټول کو یې پلیت کی نو کړ ټول قوانین چې کوم دی هغه پکې اسلامي شي خو یو پکې کفري او شرکی قانون راغی د شرک قانون راغی لئن اشرکت لا يحبطن عملک پیغمبر تعالی وی کتا شرک کو دا سمره ډیر نیکی دستا دا به برباد شي ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کان بیا او شرک کړو دا عمل نه به برباد شي خاطر څه پوهه په خبره باندې نو دا یاد ساتي هاذا لله وهذا لشرکائنا دا, دا خبر دوی کوي ښا وکذالک زین لکثیر من المشرکین ول دا کارونه ادا دویم رسم باندې په دویم رسم رد ده ها په دویم رواج رد ده وکذالک الله وی هم دا رنگي د مخکنه د قصه را روانه ده زین لکثیر من المشرکین فاستکړي دی الله تعالی ډیرو د مشرکانو ته قتل اولادهم وجلد بچو خپلو د خپلو بچو خا خسته کړی دی الله تعالی نه د زینا فاعل رست را روان دی وکذالک زینا دغه رنگ خسته کړی دی لکثیر من المشرکین ډیر مشرکان ته قتل اولادهم وجلد بچو خپل چا ورته خسته کړی دی شرکاهم شریکان خپل خا شریکان ورته خسته کړی دی څنګه هغه دغه سی شریکانی شریکانو د شریکانو هغه من جواران ورته خسته کړی دي هغه ورته وی بابا ته یو بچي وقف کا خبر ورته دی کرا نو دارا پاسی بابا ته بچي وقف کی نو هغه بچي قتل شوخه قتل شو هغه غي بوز یلته کې کنه هغه وقف ول سوریو کې اوالی ورته واچي او بیا ځان سره کینولې بدمعشانو خبر ورته دی کنه هغه بچي حکمن قتل شو ولی هغه بچي به په شرک کې پروت او په شرک کې برالو شي په جال کې برالو شي هغه ته دا پته نه لګي چې الله څوک دی او رحمان څوک دی هغه ته دا پته نه لګي هغه حکمن قتل شو حکمن قتل یو معنی دا ده یا قتل اولادهم دا قتل د بچو خپل شرکاهم عبادت شرکائهم د شریکانو عبادت د دغه معبودانو عبادت ورته دا خبره خسته کړي چې خپل بچي وجني او دا په مشرکانو کې مخا په بعد خلکو کې وو هغه به خپل بچي لسم بچي چې کوم دغه به سکولو هغه به د یو بت په نوم باندې د هبل په نوم باندې به لالولو ها د هبل په نوم باندې به لالولو په خپل د نبی صلی الله علیه وسلم فلار چې کوم ده کنه هغه منخت کړه شوی خو هغه منخته چې کوم دین هغه بیا څه شو هغه بیا ختم شو سلو خان په دیت کې ورکړی شو خبر ورته دی کنه دا یو رسم او رواج پاغوي کې ودا اوسم په بعض قومونو کې تپلی شیعاګانو کې شته دا شیعاګان کله کله په منخته کې خپل بچی لالی ښا خپل بچی لالی د بعض دغه په امامانو په نوم باندې او دغه رنګي دا هندوانو کې دا رواج ته دی راشي او د ګنگا په غاړه باندې کوم د کنه نو خپل یو بچی سکی هغه لال کې ګنگا یو سین دی انو هغه په غاړه باندې دوی یو د غالال کې دا کار کوي شرکاهم دا ورته د دې د عبادت د خپل بچي وجل چې کوم دا ورته خسته کړی دي لیردوهم د لپاره چې هلاک کی دوی لرا هلاکي شرط په کوي اورته بیاي ښا ول یلبسو علیهم لیردوهم دا شریکان هلاکي چا لرا هم د خپل عابدان لرا دا عابدان چې کوم د هلاک کړل دای برباد کړل ول یلبسو علیهم دینهم او دې لپاره چې ګډ وډ کې په دوی باندې دین خپل خپل دین په ګډ وډ کړي دی ولې دوی خو بدان ته وی دین زمونږ ملت ابراهیمی دی او مونږ د ابراهیم علی السلام په دین باندې روان یو هغه په ګډ وډ کړي دی دوی اوس هغه دین ته ابراهیمی وای چې هغه د شرک دین دی الان کې ابراهیمی دین خو توحید دینو ولو شاء الله ولو شاء الله که چرته غوخته وی الله تعالی ما فعلوه دوی بلا کار نه وکړي لیکن الله د دوی دا اراده نه کړي بس پرېګ د چکې دا شرکونه لیکي دي فذر هم پرېګ د دوی لره و ما یفترون وغه چې دوی دروغ جوړي دا کار کوي دریم دغه وګوره رسم وګوره بل رسم وګوره وقالو هذه انعام وقالو وای دوی هذه انعام دا زناور دی ها دغه ساروی دی او حرس او فصل دی حجر دا بند خا راشی بس حکم پیو کی دا بند خا لا یطعمها نبخری دی لرا الا من نشاء مگر هغه څوک چې مونږ یو غواړو چې هغه څوک دی هغه منجوران دي د دې بوتانو د منجوران به خوري بل څوک په نه خوري ښا دا بس بانګ شوخه بزعمهم په ګمان د دوی کې د دوی په ګمان کې چې کم دغه وی کنه بس هغه د خپل ګمان مطابق یو فیصله وکړي د خپل عقیده مطابق وای دا بدا بل دا به دوی خوري ښا بل څوک به نه خوري دا یو دغه شو بل ګوره و انعام او نور زنا دا دا بحیری صاحبی او وسیلی دا خو بالکل حرام کړ دا به نخرو پوه شو کنه دا به نخرو ها و انعام او نور زنا ور دي حرمت ظهورها چې حرام کړی شوی دي شاګان داغي داغي شای حرام کړی په دې بس چوریږي نه خفدی به بار نشي وړي حام وکن حام ملا ساتل شوی هغه بچته هغه باندې بلک هغه دوخانو بچا سیب دی نو هغه باندې بسوک سوريږي نه ښا هغه به بچي دغه کار شو وانعام او نور قسم زناور دی بل رواج ګورا لا یذکرون اسم الله علیه افتراء علی لا یذکرون اسم الله نه ذکر کوي پاغي باندې نوم د الله تعالی علیها پاغي باندې په وخت ذبح کی ذبح کوي کنا نو پاغي باندې د الله تو د منات نوم مخلوق د الله نوم پنالي وی ولی زکه بیا دوی خپکیږي ښا افتراء علیه ترون افتراء علی دروغ تړي په الله تعالی باندې وای دا مونږ ته الله ویلی دا د الله دین دی ښا دا وای دین دی ته بیا دین وای سیجزیهم بما کانوا یفترون زرد چې جزا ورکې الله تعالی دوی ته بما په سبب دا کانوا یفترون چې دوی دروغ جوړونکي دا دروغ چې جوړای کنه چې دا نسبتونه کوي د غیر دین دین ته او را پازی وای چې دا غره حضرت عثمان هم جمهوریت کړو ها وای حضرت عثمان په تاریخ انساني کې اول جمهوری سړی دی نعوذ بالله من ذلک حضرت ابوبکر صدیق وای غټ جمهوری سړی و الکه تکم جمهوریت یادې دا کومه دیموکراسي چې ستا دا دا حضرت عثمان کړو دا ګن ته سغه نسبت کې افتراء علی د مشرک سړی کار دی دا دروغ تړي ها دروغ تړي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام بل دغه وګوره بل رسمي وګوره ها بل رسمي اوس دار دغه کې خدا زناور بعضی حرام کړل پدان باندې پدې تیر کې بعض باندې سورلی حرام کړو بعض باندې بيد الله نوم نالو ها بل وګوره وقالوا وای دوی ما في بطون هذه الانعام هغه چې په خېټو د دې زناورو کې دي ها بحيري او صاحبي او وسيلي د دې په خېټه کې کم دي خالصت للذکورنا دا خالص حلال دي زمونږ د سړو د پاره به سړی خروخه خزه د دې لپاره خوړل حرام دي او خزه کو دا خوړل انتهایی نقصان ورته ورکی دا مشکلات پیدا کوي خاص پیره دی بیا ګوره خزه بس پیره چې دا یو خوړل دا به صرف سړی خوري و محرم علی ازواجنا او حرام دی بندی دا د مونږ په خزو باندې خزه بل دین نه خوري ښا د دې صاحبې د دې دغه بعض زناورو کله دې بچي وای پیدا شکنه بل دا ځان ته یو مقرر کی وای کله دې بچي پیدا شنه دا بسړی خوري او خذ به نه خوري ها خذ به نه خوري دا خبره به کوله و ان یکم میتتن او کو باغ مردار مړ به پیدا شو فهم فيه شرکا نو بیا به دی پای کې شریکو خزه او سړی به ټول لا د مشورید په کا او به خوړو وی ځکه دا اوس د برکت شی د کده دینه محروم شو کنه نو بیا به خزه چې کوم دنه د برکت نه محروم شي نو راشه یغه مردار ته پیدا شنو هغه کې به ټول خوړو ښا وی به دې کو د ټول وی سشتل ځکه چې دا به نظیر انکم ټیکس دی سیجزیهم وصفهم زرد چې بدله ورکی الله تعالی دوی ته وصفهم د بیان د دوی انه حکیم علیم بشک الله تعالی حکیم دی ها حکمتون والا دی علیم او علم والا دی هغه قوانینو کې حکمت پروت دی هغه قوانین د علم نه دا بلا علم باطل قوانین چې کوم نه دی خلقی ښا مخکې کې ورته وی سیجزیهم بما کانوا یفترون په دې آیات کې وی سیجزیهم وصفهم ځکه په هغه کې د زوات او د زناورو بحثو او په دې کې د فروع د زناورو بحث دی یا پي دي په مافي بوتون یاد الانعام او یا چې کوم دنو بچی دي خو فروع دي نو په فروع کې وسب بیان کا او په زواتو کې افترا بیان کړه قد خسر الذين قتلوا اولادهم دا بل دغه خ پینزم دا بل رواج دی بل قانون دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم په تحقیق سره تاوان شو او زجر د پاغه تیر دغه باندې چې کم دوی دغه اولاد قتل کولو په تحقیق سره تاوان شو کسان قتلوا اولادهم چې وجنی بچی خپل صفهن په کما قلتیا سره بغیر علم بغیر د دلیل نه دلیل ور سره نی او راپاسی او خپل بچی چې کوم دیغه وجنین دا خاصره شوخه وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی هغه چې رزق ورکړی دوی ته الله تعالی افتراء علی الله دروغ تړي په الله باندې د الله حلال حرام کړی دی قد ضلوا په تحقیق سره دوی گمراه شو و ما کانوا مهتدین او نه دوی هدایت مندون کی دغه کې درې خبرې وکړې ښا درې کارون نه دا چې کم داخلك شرک کوي په درې وجو سره کوي صفحن یو کما قلتوبی بل څه وی بغیر علم بغیر د علم نه او بل څه وحرم ما رزقهم الله تحریم د الله تعالی د رزق کوي ښا تحریم د الله تعالی د رزق کوي افتراءا دروغ ده افتراءا درې چوخه صفهن او بغیر علم او افتراءا درې خبرې د مشرک ښا دا د مشرک لاري او درې بیا په دې باندې نتایج مرتب کیږي سسو قد خسرا تاوانی شي دی دویم قد ضلوا یقیني گمراه شي فل حال و ما كانوا مهتدين او په دغه کې په مستقبل کې مده د هدایت لار نشي مونته ښا تر څو پورې چې دغه سيزونه توبه و نه باسي د دې سره د هدایت نه نصیب کیږي ښا ته وا چې دا به چې لکه بوزما نو کرنل سه بومي او امیر سه بومي دا دواړه کار نه کیږي قد ضلوا و ما كانوا مهتدين دې ترغی پورې هدایت والا نه دی دا گمراه دی چې ترسو پورې دې دینه توبه ونه باسي مستقبل کې هم دې هدایت ترغی نشي مونږ دې چې توبه ته نه استخا وهو الذي انشا جنات معروشات اوس د دې ځاینا دلایل عقلیه شروع کیږي دغه رواجونه خورت شو کنه قوانین رد شو د کفر قوانین رد شو اوس ورته دلایل شروع کیږي دلایل عقلیه استدلال بالمطعومات خش الله تعالی کوم خوراکونه پیدا کړی دي کنه د اغه نه استدلال د اغه نه دلیل جوړی الله وی ګور دا خو ما پیدا کړی دي تاسو چې کوم دنه پدی کې ما سره شرک څنګه کوي کنه دا خو ما پیدا کړی دي نو دو قسمه یو فصلونه او یو زناورو نو دواړه ذکر کړي او هو الذی د الله غذات ته انشا جنات چې پیدا کړی دی باغونه معروشات چتون والا وغیر معروشات او غیر چتون والا چتون والا سی سفر دی او ته جوړ کړي انګورو هغه دغه بوټي چې د هغه دغه نشته ده ساقی نشته ده پندای نشته ده او درې دې نشي ښا هغه پریوزی نو هغه معروشات دي وغیر معروشات او غیر چتون والا چې کم په خپل ونه ولاړی ښا عام لیدل دي کنه دا ام او انار او دا سونه په خپل ولاړی کنه دک سونه شو او دا شانتی دا خټکی او اندوانی دام داس و نخلا و زرع او کجوری دی و زرع او فصلونه دی دغه فصلونه دی جوار دی غنم دی داسې نه دی مختلفا اکله مختلف دی میوه د دی د دی میوه ادغه دی خه بدل بدل دی و زیتون او زیتون دی خه زیتون خونان و رمان او انار متشابها و غیر متشابهن دا بل ورځ مې راته مشتبهان و غیر مشتبهین تیر شوو هغه صرف د زیتون او رمان سره لګي دنو هغه مانمون دا کړو چې مشتبهان فل اوراق پانو کې یو شی دی د زیتون او د انار پانی یو شانتی خو وغیر متشابهن التمانکړې په لرګي او په میوه کې جدا جدا دي دلته کې متشابهن و غیر متشابهن دا د ټولو سره لګي اوسخه نخل زرع زيتون او رمان او د ټولو سره ولګوا متشابهن متشابه دي دا ټول د یو بل سره پس کې پس مکه کې زمکه یو قسم وبدي او یو او ابو کې ټول وبس کې او زمکه چې کوم دی یو شانته ده د کې یو بل سره شریک دي وغیر متشابهین او ندی شریک په ونه کې په پانو کې او په میوه کې دا ټول د یو بل بیا جدا جدا دی بیا ګوره کلو خری من ثمره د میوه دا غینا کلو دې کې رد کې په چا باندې په شرک په تحریم باندې می حرام وای دا الله بندګانو دا مې ته حلال کړی دی خری ښا اذا اسمرت کله پخشی کله چې میوه وکي واتو حقه او ورکوي حق داغي یوم حساده په ورځ د لو کول داغي حساد لو تویل کیږي چې کله لو کې نو د لو په ورځ باندې تنا خپل حق ورکا حقه حق د الله یا حق د میوو دا د میوو یو حق ته چې هغه ورکه نو هغه حق چې کوم دنو هغه ورکا عشر ورکه نصف عشر ورکه دا ورکا خو په ورځ د لو باندې ورکا که د لو نه مخ کې ستا فصل تباہ او هلاک شو نو بیا چې کوم د پتا باندې عشر نشته ولا تسرفو او اسراف مکوي پس سره په شرک سره چې شرک پکې وکي د چا عیسی پکې وګرځوي برخه پکې ما جوړوي غیر الله تا انه لا يحب المسرفين بشک الله تعالی نه خوخي مسرفين اسراف کوونکي په شرک او پتا دغه سره پیسو د غیر الله سره چې برخه غیر الله ته ورکي پکې ومن الانعام اوس د دغه بابونو د فصل بیان خو تیر شو دغه زناورو خبره شو و من الانعام یو بعض لدی زناورونه حمولتن سورلی والا دی و فرشن او بعض چیت چیت دی پوښ کنه بعض سورلی والا دی خر دی ها استه په دی باندې خو ته سوریږي د پاسه غټ زناور دی او بعض ګړي بيزي دی کنه دغه چیت چیت زناور دی دی ته فرش ویل کیږي دا دو سیزونه دي ښا کلو خری مما دا غسنا رزقکم الله چې روزي کړی دی الله تعالی تاسو لره ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مو کوي د قدمونو شیطان دا الله حلال محرم وي دا شیطان د قدمونو تابعداري ده انه بشک دا شیطان لکم عدو مبین خاص تاسو لپاره دشمن ظاهر دی دا خو ښکار دشمن دی سره د تابعداري څنګه کې شرمېږي نه ثمانیه ازواج اول د دوی نه دلیل غواړي خدای مشرک نه دلیل غواړي او دې ته ویل کېږي په منطق کې الصبر والتقسیم الصبر والتقسیم دا یو کار به وکړي چې خدای شی به خالی نه کتا سو خیال کړي کنه منطق کې خلک دا ډیر وای دا شی به خالی نه یا بداسی او یا بداسی داس طریقې سره دلیل پیش کوي ښا او دا لګیږي د ما قبل سره ومن الانعام سره لګیږي ښا ومن الانعام سره دا غي تفصیل د بیانې چې ګوره خه مشرک وایا کنه اته جوړي جو اته جو دغه دي اته سيزونه دي سلور جوړي دي او اته سيزونه دي ښا اته جوړي وته دي کې ویل کیږي خدا هر جوړه ځان ته هر یو فرد د جوړي ځان ته شمارل شوی دی نو دا اته جوړي جوړي شوی په دغه کې دوه دي په ګډو کې او دوه په بيزو کې دي او دوه په وخانو کې دي او دوه په غویانو کې دي دا سلور او سلور څه شو اته شو کنه نو دا اته اسی چې کو اته جوړي هغه برابر شوی دی اتو جوړو کې دا اته خو بیانې دي کدا اصول دي اصل کې دوی تحریم او تحلیل هم زیات پدې کې کول نو پدې وخت دا بیانې بل دا اصول دي نور خو بیا ډیر زناور شته خو ټول دي تراجی کی کنه ټول دي تراجی کی دوی نه پښتنه کوي چې خطا سو باندې کم شي حرام کړی دی الله مذکر حرام کړی د ذکورت تو دینا کم مؤنث حرام کړی دی پدې کې وای که مذکر حرام کړي دلیل راوړي که مؤنث حرام کړي دلیل راوړي او که دا دواړه نه دي حرام کړي کنه دای حرام کړي دي چې امشتملت علی ارحام الانثیین چې د مور رحم سره ټچ شوی دی بل دا ټول حرام دي خدا او سړی پکې دواړه رال نو دا وایي چې دینه کم یو شی حرام دی نو دوی سره دلیل په دې خبره نشته دی چې مذکر حرام دی که مؤنث حرام دی ځکه خو کله مذکر حرامي کله مؤنث حرامي نو اوس ورته وایي چې ولی بیا بعض حرام وي بعض نه حرام وي دا څه کوي دا دلیل تاسو سره سره په دې بعض حرامولو کې نو دغه ورته دلیل وایي ثمانیت ازواج اته جوړی دي ها دا مخکې کوي خو فرشن والا دا حمولتن او فرشن دوی پیش کړ کنه نو فرشن والا مخکې کوي هغه طریقه د لفظ نشر غیر مرتب ته ویل کیږي لفظ نشر غیر مرتب زه کوي چې په دې ګډو بيزو کې دوی دا کار ډیر کوي دا حرام ول او حلال ول او بیا ورپسې حمولتن رست را روان دي ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين هغه رست را روان دي هغه غټ جناور رست را روان دي هغه واړه جناور مخې کوي ثمانیه ازواج اته جوړي دي من الضأن اثنين د ګډانو نه دو دي ښا د ګډانو نه دو دي ومن المعز اثنين او د بيزونه دو دي دو د بيزونه دي د دو د ګډانو نه دي اوس ته ورته وایا قل ورته وایا ا ذکرین آیا دغه مذکر د دې دواړو نه ګډ مذکر او پیسه مذکر دغه دواړه حرم الله تعالی حرام کړی دي عامل انثیین یا دغه دو مؤنث حرام کړی دی بیزا مؤنثه او ګډه مؤنثه دای حرام کړی دی کداغه حرام کړی دی ماده حرام کړی دا کنه حرام کړی دی وای اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه حرام دي چې هغه باندې مشتمل شوی وي راتاو شوی په هغه باندې دغه بچیدانې د میندو د مور په بچیدانې نه چې کم یو شی راوته هغه په دې کې حرام دي که دغه حرامي خو ټول مخوري که دا وایي چې مذکر حرام کړي خو مذکر مخوري مؤنث خوري که وایي چې مؤنث حرام کړي خو مؤنث مخوري مذکر خوري نو تاسو خو کله مذکر بن کوي کله مؤنث بن کوي دا څه قصه ده نه ټول حرام وي نه بعض حرام وي بلکې په خپل خو سره بعض حرام وي بعض نه حرام وي دا څه کوي دوی ته وی چې دلیل راکړي په دې کې کم یو شی حرام دی دوی سره خو دلیل نو یو باندې نبئونی بعلم خبر را کوي ماتا بعلم بدلیل په دلیل سره دلیل عقلی ماته بیان کوي دغه مخه غوته دلیل عقلی بیان کوي اوس ته بعلم په دلیل نقلی سره د الله تر طرف نه یو امر ماته وخی چې الله رته ویل چې دا حرام دي ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی نو نه دلیل عقلی شته او نه دلیل نقلی شته او تاسو چې کوم دنه فدان باندې سیدنه حرام کړی دي ومن الابل اثنین ام حرم امل انثیین یا دغه خزه دواړه حرام کړی دي چې او خدا او غواله دا دواړه حرام کړی دي د خزه توپ د وجنه کم یو شی حرام کړ دی را تاسو وایي ام مشتملت علی ارحام الانثیین یا هغه چې هغه راګیر کړی وي بچدانو د میندو چې هر یو د اوخه د اوخه نه پیدا وي او د غوانه پیدا وي کنه هغه حرام وي یا دا حکم کوي نو مکمل مخرج بس اوخه او اوخ اوخه او غوا غوې ټول حرام او یا داسې وکړي چې وایي چې په دې کې سړی حرام دي یا داسې وایي چې په دې کې خزه حرام دي او دلیل پیش کړي دلیل خو سره نو چې نشته لري ام کنتم شهدا یا خو دلیل عقلی نشته لري دلیل نقلی تاسو سره شته لري ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر اذ وصاکم الله بهذا هغه وخت چې حکم کول الله تعالی تاسو په دې سره تاسو آیا یا تاسو دی و داسې وخت کې حاضر وای چې الله تاسو ته ویلي نقلی دلیل راوړي ها چې الله درته ویلي چې لکه دا به نه خوري دا صحیح شو دلیل عقلی نشته له نقلی خو پیش کوي کنه نشته دی فمن ازلم نو اوس چې دغه نشته دی نه عقلی دلیل شته او نه نقلی دلیل شته دی نو فمن ازلم سو ډیر ظالم نه ممن دا هغه چانه افترا علی الله کذبا چې تړي په الله تعالی باندې دروغ ها په الله دروغ تړي وای اسلام جمهوری دین دی ښا لیضل الناس دې پاره چې گمراه کی خلق لره بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د دلیل نه خلق گمراه کی دا سړی سره بس کی ښا ان الله لا یهدی القوم الظالمین بشک الله تعالی هدایت نه کوي دا سه قوم ظالم تا دا سه ظالم قوم چې سره دې ظلم نه توبه ونه باسي کنه الله رته دغه هدایت نه کوي نو دا ټول چې کوم دنو پدې کې خاموش کړل خدلی مطالبه ته وکړه اوس چې کله دلی مطالبه وکړه دا ټول سيزونه حلال دي کنه دا ټول سيزونه چې کوم دنه حلال دي نو دوی را پاسې دلوي نه تام خبره خطا وکړه مونږ بم خیر ده خطا یو ختم جوړه نه کړې څنګه ویدا دغه دی دا ولی بالکل سه حرام نشته چې مردار وي نو بیا حرام ده کنه دک ګړو بيزو کې دی وی دغه واغانو خانو کې دی وی خدا خبره ده چې بیا حرام ذکر چې مردار شي صحیح شو کنه او دم مسفوحه یا غوینه بهیدون کې او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر سوا دا دې سیدنه چې کوم دي ما ته حرام معلوم دي دا ما ته حرام معلوم دي بل پکې سلورم امر روان دي او هل لغیر الله به هغه امر روان دي دا سلور محرمات اصلیه اربعه دي په هر دین کې دارا نقل شوی دي او دا حرام خو دا په هر دین کې حرام اوس په دې سلورو کې حصر وکړو ولې لکه نور سیز نم ډیر حرام دي خر مردار دي خبر اورته دي کنه نه مردار دغه شانت دا نور سیز نم مردار دي نو دا څنګه دا سلورو کې حصر راغی نو دوی وایي چې دا په سلورو کې چې حصر راغی دا اصل کې په هغه کې راغی چې کم کې لکه دوی د تحریم او تحلیل کولو کم کې چې دوی تحریم او تحلیل کولو دا د هغه په اعتبار سره دوی په حرمت او حلت راوستو دا د هغه په اعتبار سره راغلی نو خوشتره قران کې مستره سنت کې مستره فانه رجسن بیشک دا خنزیر چې دی رجسن دا پلیت ته دا پلیت ته د وخه د د وینا د د ویختو د د اډوکه د سرمن دا ټول دغه دی خپلیت دا بالکل دا ناجایز دی ښا دا نجس العين دی دی په ژوند باندې د تدغه مکوا او فسقا او فسقا او شيئا ذا فسق دغه کارونه یا یا هغه شی زماته دا په هغه باندې محمل کا خبر دا په فانه باندې دغه نه کی هغه لپاره خبرونه ګرځي فانه رجسن دا خنزیر پلیت دی بس دغه ځای نه ولګوا الا ان یکون میتتن ما ته خو حرام نه دی معلوم مګر دا حرام معلوم نه چې مردار وی یا وینه بهیدون کی وی یا غوخه د خنزیر وی یا هغه شی چې هغه ذا فسقن هغه د فسق والا وی هغه د فسق والا وی پاغه سره د دین نه وزي چې هغه څه شی دی او هل لغیر الله به چې واس کړه شوی پاغه سره د غیر الله پاغه باندې د غیر الله اواز کړه شوی او دا د لال شاباس قلندر په نوم باندې ځخه شو دک شې چې کوم نه حرام دی دا سلور سیزنه چې کوم دی دا حرام ماته معلوم دی الله دغه وای ته وته وایا فمن اضطر غسوک چې مجبور شو غیر باغن نوی زیاتی کونکي په ملګری باندې ولا عادن او ډیر خړونکي فإن ربک غفور رحیم نو بشک رفتا بخون کې مهربان دی د غیر باغن ولا عادن ته پوره تفصیل مکړه او سورمانین پکې کړی وی وعلى الذين هادو دوی را پورته شو خا د مشرکانو وی تا وی چې بس نور سه حرام نشته دې سلور نه مونږ به د تو خو چې حرام شته ده ښا حرام شته ده مونږ ته يهود او پیرانو ویل دي کنه چې الکه او خو حرام دي شو تر مرغم حرام دي بتم حرام ده دا دومره سيدنا حرام دي او تا چې کوم دنه تا مونږ ته صرف دا وی چې یاره بس دغه حرام دي دغه سلور او نور حرام نشته ده الله ورته جواب ورکړي دا وی چې نه هغه په هغه باندې هغه د هغه دین مکمل ابراهیمی دین هغه نه دی هغه صرف په يهودو حرام شوی دی صرف په يهودو حرام شوی دی او په يهودو باندې هغه د بغي او د ظلم د وجه نه حرام شوی دی نه دا چې مطلب دا دی هغه دغه شانته په دوی یو دین مستقل چکم د نه اگرته درې دی هغه حرمت هم خاصه دی او هغه حرمت هم د یو وجه د وجه نه دی ښا وعلى الذين هادو او پاکستان باندې چې يهوديانو حرمنا مون حرام کړو کل ذی ظفر هر یو خاوند د نکو هر یو د نک والا زناور د نک والا زناور څه مطلب دی بعضی چې نکونه لري او دغه لیکي دا ډیرو مفسرینو راي په دغه کې دا بیګا چې ما قتل هغه دا دي چې ليس مشقوق الاصابع دا دغه چې کوم دي کنه دا ګوتی سری نه دي ښا دا سره جمع غونتی دی پاغه یو پرده خبر اوسې نو وخت وګوري د وخت پم داسې ده دا. که تاسو چې تر مرخ ته وګورئ دا غف پم داسې ده که دی بته ماته ته وګورئ کنه دی خپم داسې نه خته ده کنه یو بل تر دا ګوتې یو بل نه جدا نه دي ښا دا ګوتې ته پکې ران ختی وي نو دک چې سړي دغه ته ویل کېږي عزیز فرخه دغه ته دغه چې کوم در سلفو دې ته عزیز فر ویل دي دا په دی باندې حرام او خو پاږي ومن البقر او د غیاننا والغنم او د دغه نه ګډونه حرمنا علیهم حرام کړی په دوی باندې دغه ټول پینو حرام شحومهما واز دې دې واز دې دې می په حرام کړی وی الا ما حملت ظهورهما مگر هغه واز دې چې هغه سوي هغه پورته کړی وی هغه لره شاګانو د ملا د اډو کې پورې کوم आवाज ده کنه دا خو نه جدا کیږي نو بیا به دا څنګه به دا کو جدا کوی دا خیر دی غره تمام خبر ورسې کنه اډر ګران کار دی اول حوایا یا هغه چې کلمونه غیر چا پیر وی کنه ها نو هغه هغه دغه دی هغه جایز ده او مختلط بعظم یا هغه واده چې هغه خلط او مل چوي دا ډوکی سره ښه په ډوکی کې سما دغه شوی دا هغه نه جدا کیږي نو دک واز دې ورته حلال کړی وي نور می واز دې په دوی باندې څه کړی وي حرام کړی وي ښه دا به سر ویږي نو نو دا الله تعالی په دوی باندې پر يهوديانو باندې حرام کړی وي دی يهوديانو بدارا میتوب کولو حدیث مبارک کې راځي لا ترتکبو مرتکبت اليهود هغه کارونه مکو چې يهودو کړی دي څه کار به کولو د دی واز نه به ډلو با اصل کنه دا به ویلی کړه بیا به خرصول ښا وی به موږ خو واز نه استعمالو کوم باندې خو د واز نه په حرام ده دا خو ډل دی ډل پوه شو کنه دا کار به کولو ذالک جزایناهم الله وی دغه بدل ور کړو ما دوی ته به بغیهم په سبب دو ظلم د دوی سره و انا لصادقون او بشک مونږ رښتونیو ذالک جزایناهم ببغیهم الته سوره مائده کې تیر شو غباغی تاسو ته یاد ده کنه فبظلم من الذين هادو دولس اسباب مې ته ذکر کړو کې یاد کې مرাজি د حرمت په دی باندې د بعض سيزونه چې حرام شي کنه د دې د حرمت دولس اسباب الته ذکر شو خلک په پسې رستو لار شي سوره دا دغه کې کوم د نساء کې رښتیا ذکر شو هغه کې وګورئ ځان ته الته کې هغه تفصیل ذکر ده و انا لصادقون وبشک مونږ رښتونی یو او دا يهوديان دروغ وای ښا دا يهوديان دروغ وای چې دا دین ابراهیمی دی نه نه دا دین ابراهیمی نه دی بلکې دا مونږ چې کوم نه په تورات کې په حرام کړل اوس تخویف فان کذبوکا کچرته دوی تکذیب کیستا فقر ربکم ذو رحمت واسعه نو تو ورته وای رب تاسو ذو رحمت صاحب د رحمت واسعه فراخ د رحمت فراخ رحمت دغه چې کوم دی رب غره ولا يرد باسه او نو واپس کیږي عذاب داغه عن القوم المجرمین دا قوم مجرمانو نه اوس دوی دلیل پیش کوي ښا بس د دوی سره نور دلایل خو ختم شو یو دلیل عقلی پیش نکو نقلی پیش نکو یو دلیل پیش کوي وای چې مونږه شرک زکه کوو ښا زکه چې الله تعالی زمون په شرک باندې رضا دی سيقول الذين زرد چوبو یا کسان اشرکو چې شرک کړي دي لو شاء الله کو چرته خو خوي دا الله تعالی ما اشرکنا نو مونږ به شرک نو کړي ولا اباؤنا نه پلارانو زمونږه ولا حرمنا من شيء او نه به مونږ کوم شی حرام کړو نه به مو اعتقادي شرک کړو نه به مو فعلی شرک کړو یو کار به مونږ کړی خو کدا الله خو خو ځکه دا هر څه د الله په خوخه کیږي نو د الله دا خو خره چې مونږ شرک کو لهدا مونږ شرک کو خبر اورځ نعوذ بالله من ذلک دوی دا خبره کوله لیکن ځکه دوی قدم داوا چې مشی دا کارونه ټول د الله تعالی په مشیت او په اراده باندې کیږي د الله د ارادې نه بغیر څه نکېږي دا عقیده د دوی وا یا دا عقیده نه وا خدا مؤمنانو چون کې دا عقیده وا چې هر څه د الله په مشیت کېږي نو دوی الزام وکړي چې خچ هر څه د الله په مشیت کېږي کنه نو خو بیا خو بس خاص وکنه مونږ هم د الله په مشیت کې روان یو کنه چې مونږ دا شرک وکړو دا هم د الله اراده نه په مونږ ته ولې غوسه کېږي نو جواب دا دی چې ټیک ته د الله د مشیت لاندې خو یی د الله د ارادي لاندې خو یی خدا الله رضا په دی باندې نه ده کله کله د الله تعالی د رضا نه خلاف کار کیږي او د الله اراده پکې وی ښا ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالی په دغه باندې په کفر باندې د بندګانو د پاره نه دی خوشاله نو خوشاله پنه دی الله تعالی کذالک کذب الذین دغرنګي دروغ جوړ کړي واغ کسانو دارنګ تکذیب کړو د دروغ نسبت کړو رسولانو ته کسانو من قبلهم مخکې دوینا حتا تر دې پورې ذاقو باسنا چې وسک عذاب زمونږه قل ورته وایا هل عندکم من علم آیا شته تاسو سره څه دلیل لکه پریک دی دا خبره دلیل راوړی دلیل فتخرجوه لنا راوی باسماتا کتاب کې کوم دلیل ماته راو باسا ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوي مگر د ګمان و ان انتم الا تخرسون نه تاسو مگر اٹکل کوونکی تاسو خو اٹکل کوي په خیالات او په دغه باندې کوم دنو دا پیز لرګي دي چې کوم خو دی وشتو خو دی خبره ده قل ورته وای فلله الحجه البالغه دوی وی مونږ سره خو دلیل نشته ده خو ورته وای ما سره دلیل شته ده ما سره دلیل شته ده فلله الحجه البالغه الله تعالی سره ده الحجه البالغه هغه حجت رسیدلې کامل حجت د الله تعالی سره دی کامل دلیل د الله سره دی څنګه کامل دلیل دی په صدق کې او رښتیا دی کنه عدل دی پکې په دې کې فصاحت ته او په دې کې بلاغت ته او په دې کې عربیت ته او په دې کې کمال درجه حقانیت دی دا حجت بالغه ده فلو شاء لهداکم اجمعین کو غخت وی الله تعالی نو خامخا هدایت پکړو تاسو اجمعین ټول ته خو لیکن الله تعالی نه د غخت الله پاک تاسو ټول ته هدایت نه قل ورته وایا اوس دوی وی خا دلیل خو را سره نشته دی مونږه مولیان چې کوم دی هغه مونږ ته دا خبرې کوي چې دا جایز دی او دا ناجایز دی دا مونږ ته مولیان ویل دي ها په خبر اورته دي کنه مولیان صاحبان ته ګوري نه چې پارلیمنت ته رواني دا ته نه ګوري سو دا غي چې رواني نو مونږه زکه زو مونږ ته غي وی چې دا کار جایز دی ووټ خو امانت ته او کف دغه دی شفاعت ته او څه شی دی وکالت دی دا خو مطلب دا دی چې موږ به وټونه ورکو کنه او موږ به چې کوم دنه ورزو پارلیمنت ته موږ ته د حق خبره کو نو ورته وایا قل ورته وایا حلم شهداءکم راو غواړی هغه علما خپل شهدا معنی مې تکړه یو معنی د علما او دا شهداءکم هغه علما خپل الذين هغه علما یشهدون چې هغه په دلیل سره ثابتای شهادت نه مراد لکه سره یثبتون بالدلیل چې ثابتې په دلیل سره ان الله حرم هذا چې الله تعالی حرام کړی دی دا او ور سره دا ملګو وان الله احل هذا چې کوم حرام حلالوي دا غي باندې دین یو کس راشي او دلیل سره دې پیش کی چې الله تعالی دا حلال کړی دی دا الله حلال کړی دی موږ ته څه په ثبوت او په دلیل سره وای چې بای دغه نظام کې حصہ غستل او دغه قانون سازی کول او دا د الله تعالی په شریعت باندې لوب کول دا جایز دي څوک د موږ سره په دلیل ثابت کی بالکل موږ منو دا د څوک راشي فإن شهیدو خو کچرته دغه رال فإن شهیدو کچرته دوی خبره وکړه بغیر د دلیل نه بغیر د دلیل نه شروع شو چې نه نه دا خبره شته ده نو فلا تشهد معهم نو تمتابې کېږي دوی تب دغه سم به دلیل خبره مکوه د دوی سره ولی ولا تتبع اهوا الذين تابعداري وکول خواهش تا کسان دوی خواهش پس روان دي دلیل پس نه دي روان کذبوا بیاات الله چې دروغ ویلي دي آیات دونو زمونږ ته زمونږ آیاتونو ته څوک دروغ وای هغه تابعداري مکو هغه خواهشات پس روان دي والذین کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او هغه د رب سره برابر والي کوي اصول د کفر ته په دې آیات کې بیان کړل خدري اصول بیان کړل کم کم دی کذبوا بیااتنا تکذیب کوي د آیاتونو ها تکذیب د آیاتونو د اصول الکفر نه دی دویم څه دی والذین لا یؤمنون بالآخرتی ایمان په آخرت نه راوړي دریم څه دی وهم بربهم یعدلون رب سره برابرواله کوي رب سره شرک چکم دنو کوي شرک تکذیب او کفر بالآخرت دا اصول الکفر دي نور په بیا ډیر راځي خو اصول الکفر سری دا درې دي ښا نو دا تر دې پوري یو سره پنځوستم آیات پوری دا دویم باب شه د دویم حصے د چانه د دویم قسم د دویم قسم د سورته انعام نه د دویم حصے د سورته انعام نه پدې کې سو پدې کې وای دغه چې په دوی په دغه باندې په تحریمات لغیر الله د الله نه بغیر دوی بل تحریمات کړی دی نظرونه کړی نذور لغیر الله هغه باندې ورته رد وکړو چې هغه باندې په پنځو آیاتونو کې راځو کړو د الله نه بغیر د بل چا لپاره نظر مکوي بیا دا هغه نه پس چې کوم دې په تحریمات لغیر الله باندې ورته راځو کړو ها او بیا دا هغه نه ورستو دلیل عقلی چې کوم دې هغه ورته پیش کړو او طلب د دلیل وکړه مشرک نه چې مشرک ته دلیل پیش کړه ها نو هغه دلیل پیش نکړی شو بیا دا غینه پس محرمات اصلیه اربعه ذکر شو ها دا غینه ورست د سوال او جواب يهوديانو باندې خدا سي نم حرام شو په يهوديانو حرام شو پتا نه دی حرام خو شو کنه بیا تخویف بیا دا غینه پس دلیل د مشرک سيقول الذين اشركوا او دا الله اراده کړی دا ک الله نه غوښته موږ دا کار نه وکړي او بیا دا غینه ورست سره بیا چې کوم دین ورته وای دی په مولیانو حواله ورکړه وی مولیان دراچ خو په دلیل به ثابتای بلا دلیل خبره ده هیڅ چا سره نه منو دغه ځای باندې دا باب ختم